سوره عنکبوت ته د دین خکلی مسائل بیانیږي سزه پورې منګه دا ووي سو سلور سلويخ آیاتونه ویل شو انسان کې جذبه راوچته شو چې رب زه د خپل ځان اصلاح کوم خو ربه طریقه د اصلاح به څنګه وي چې زما زړه کې د دین شوق راشي د قرآن شوق راشي د دین شوق راشي د دین د اعمالو شوق راشي او د دې بد عملو نه مې نفرت راشي دا جذبه انسان کې روچته شي تپوس کوي هغه کومه طریقه ده چې زه استعمال کم او زما اصلاح شي قرآن مجید داغه نسخه بیانوي وی د دوو خبرو اهتمام کوي یو کثرت سره تلاوت د قرآن مجید کوي کثرت سره تلاوت د قرآن مجید کوي د قرآن مجید په دی الفاظو کې سبي اندازې برکت دی الله به د دې وجنه تاسو کې برکت پیدا کی اصلاح به مشي تلاوت د قران کوي او دویم دا د مانزه اهتمام کوي مونږ اهتمام دا پنځه وخت خو به اسم کوي نور د نوافل ډیر خیال ساتي الله تعالی بستاسو د دنیا اصلاح مو کی د دین اصلاح مو کی دار سبوش منځ د تلاوت اهتمام او د مانځه اهتمام دا کوي ما هغه اوحیه چې دا غي وحی شوی دا الیکا تا تا هغه سسیز دی چې الله دا غي وحی پیغمبر ته کړی دا من الكتاب چې هغه کتاب دی دقه قران مجید دا قران مجید ګوره د انسان کلام نه دی خان د انسان کلام دا د الله کلام دی د الله من الكتاب شغه د الله کتاب دی نو یو تلاوت کوا ورې ما به تلاوت کړي لوی خیری کوشش کوي د ترجمه هم خو که قران مجید په معنا نه پويږي او بغیر د پوی نه تاسو د الفاظ وایې کنه الفاظ دې کوم ډیر خیر برکت دی رسول پاک څه وایي د قران مجید چې د یو ټکی وي الله د لسو ټکو ثواب درکوي عبد الله ابن مسعود وایي زه دا نه وایم چې الف لام میم دا یو ټکی دی نه الف ځان لټکی دی لام ځان لټکی دی میم اوس د الف لام میم په ویلو باندې الله تعالی د سونه کو ثواب ورکوي د دیرشو نو د الف لامیم معنا باندې تاسو پوهیږئ اخو حروف مقطعات دي په دې خو څوک پوهیږي نو بیا هم الله ثواب ورکوي نو معلومیږي یو خو چې معنا وي که نه او معنی سره تلاوت کې د هغې خو بې اندازې اجر دی خو چې بې معنی تلاوت کې معنا باندې نه پوهیږي او تلاوت کې هم بې اندازې خیر برکت د یو یو ټکي د الله د لسو لسو ټکو نیکو ثواب درکوي بیا اندازې خیر دی پیرانو له چې تاسو ورشئ او هغه تاسو ته تاسو نغه کوي نسخه د دغه خی د اصلاح نو خامخا نور خبرې پکې کوي خو یو پکې تلاوت د دغه کوي چې د قران تلاوت کوي تهجد دغه کوي تهجد کوي تلاوت د قران کوي دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي دا پکې خامخا وي او نور پکې چې دینو قسمه قسم سو یو طریقې نسخه پکې استعمالي سو بل استعمالي خدا درې پکې خامخا تلاوت د قران تهجد او رسول الله باندې دغه درود ویل مونځ داسې شی دی چې سړی د بې حیایۍ نه منع کوي او د ناروا او د شریعت خلاف کارونو نه منع کوي ان الصلاه یقینا مونځ چې دی تنها هغه منع کول کوي عن الفحشاء د بې حیایۍ نه والمنکر او د نارواونه او ولی وی په مانزه کې د الله ذکر دی او د الله ذکر په هر چا باندې غالب دی ولا ذکر الله او ذکر د الله چې دی اکبر هغه غټ دی د هر سنه طالبان سوال کوي چې ډیر خلک مونږ وینو منځونه کوي ګناهونه هم کوي منځونه هم کوي د بی حیاي کارونه هم کوي منځونه هم کوي دکان کې بناستی حق پوره نه ور کوي کمی زیاتې کوي نو څنګه دلته دا دی چې مونږ منې کول کوي د بی حیاي نه او د نارواونه داغي جواب دادی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو صحابي راغی وی حضرت پلانې سړی د شپې منظم کوي او سار بیا غلاګانې کوي د شپې منځ کوي سحر غلاګانې کوي رسول الله وته وی دقه منځ به زر د شمنه کی چې یو څو ورځې وکتې هغه دغه شو نو مطلب دا دی نن دې مونځ کوي سبا به منی شي بله ورځ به منی شي بله ورځ به منی شي خو نه چې دستي دغه کوي خو چې لږ اثر خو پې وشي دویم جواب استادان دا کوي دلته مونځ کول نه دی راغلی بلکې مونځ ادرول دي مونځ ادرول اهتمام مانځه کې اهتمام دا دی هغې کې خوشو خوزو چې ولاړې څنګه به ولاړې داسې به ولاړې چې الله ذوالجلال ته ولاړې هغه زما خبرې اوري او زما د هر حالت ویني داسې په تعظیم سره او بیا چې سجدې ته پرې لاړ شي نو چې څه به وایي چا ته پروت یم سر مې چا ته ایښی دی دا دغه دی موږ ته به استاد وي که چېرې ته په خوشو په خضو باندې مونځ کې ډېر ښه سړی بزرګ وایي په خدای یقین وکړه چې سر په ځمکه دې کېښو که نه بیا به روچت نه کې چې ته سر په ځمکه کښېږدې او دا ووایې چې ما سر چا ته ایښی دی خپل خالق ته مې ایښی دی مالک ته مې ایښی دی هغه خپل لوی محسن ته مې ایښی دی یقین وکړه چې په خو سر روچته نه کې مونږ غالبا مو خو مونږ کوو خو ټکه ټوکه د دې نه خبر نیو سر کې خودل چاته دي سر یې لږې نه چې بیر اوچت کړي رکو کې ټیټ شوی نه چې بیر اوچت کړي نو ما وی د مونځ اهتمام صرف کول نه او درول د دې وجه نه یو حدیث مبارک کې راځي کم سړی چې منځونه کوي اسې دا ته وایم منځ وای قران مجید وای کنه منې کول لسنه کوي د به حیاي نه او د نارواونه خبره یقیني ده کنه یو سړی منځ کوي او دا منځ د ګناهونو نه نه منې کوي معلومیږي دا مونږ نه دی دا الله نه دی قبول کړي کني کدا مونږ وینو الله خو چې مونږ سره دغه نه منی کوي د به حیاي نه غالبا یا دا د کاونه ده یا پکې نور څه غلطي ده والله یعلم الله علم دی ما په هغه تصنعون چې تاسو کوي چې څه کوي په هغه علم دی استاد و مونږ ته دی وخت وی الله په دې هم عالم دی چې نن تاسو د الله کتاب ته ناست یې په دې هم عالم دی مطلب دا دی اجر به درکوي او که هغه ډمانو ته ناست دی په هغې هم الله عالم دی الله به سزا درکوي ولا تجادلو او تاسو بحثونه مه کوئ اهل الكتاب د اهل کتاب سره د يهود سره او د عیسایانو سره الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسنو چې هغه ډیره ښکلي وي د ټولو طریقونه الکه د یهودو سره د دین باس کوي عیسایانو سره د دین باس کوي دوی له دعوت ورکوي په ډیره نرمه طریقې سره په پسته طریقې سره هغه طریقه دوی سره استعمالوي چې دا غینه خولي طریقه بلني پس ته دعوت ورکوي کنه دا سه وته مو وای زد مړه تاسو سه تاسو کتاب سه دی دا نه نه نه په ډیره نرمه طریقې سره د خپل قران مجید محاسن وته بیانوا د خپل دین محاسن وته بیانوا دلایل وته بیانوا الا الذين ظلموا مگر هغه خلق چې هغه ظالمان دي منهم د دوینا ته وته دین بیانې هغه ستا قرآن پورې ټوقې کوي ته وته دین بیانې هغه ستا دین پورې ټوقې کوي نو بیا دغه وخت کې بیا وسره بل دعوت طریقه ده توره په دې توره دا خوله وه او چې ورشه نو خکل طریقه دا د ورسره کینه یا یهودی زما او ستاسس خلاف دی ته زما په طریقه ولی نزی هغه بل ته وایې ای انصاري عیسی ته زما په طریقه ولی نزی ته راشه زما طریقه څه ده زه خو ستاسو پیغمبر منم موسی علیه السلام هم منم ښکلې هستی ده پیغمبر دی چې څوک یې نه مني کافر دی ستاسو کتاب هم منم تورات هم منم د نورو ته وایي زه خو عیسی علیه السلام باندې زمونږ ایمان دی په انجیل زمونږ ایمان دی دا خو ټول مونږ دغه کوو منو ها وقولو اوایه دوی ته آمنا بالذی من ایمان روړې دی په هغه په هغه کتاب انزل الینا چې هغه نازل شوی دی مونږ ته چې قرآن مجید دی و انزل الیکم او په هغه کتاب چې را لېږل شوی دی تاسو ته په تورات هم زمونږ ایمان دی شته که نشته زمونږ ورې دا عقیده ده چې څوک تورات نه مني هغه مسلمان نه دی و الهنا او معبود بر حق زمونږه لایق د عبادت زمونږه و الهکم او لایق د عبادت تاسو واحد یو دی تاسو هم د الله عبادت کوئ مونږ هم د الله عبادت کوو ونحن له مونږ چې یو د دغه الله د پاره مسلمون تابعداري کوونکي یو د دې امت مؤمنان چې الله دا قرآن مجید دوی ته ورکړی دی یؤمنون به هغوی ایمان راوړي په دې قرآن مجید ومن پاتې شو د مکې خلک نو د مکې خلک دوه قسم دي ځنو ایمان راوړی دی او ځنو ایمان نه دی راوړی ومن هؤلاء او بعضې د دې خلکو نه چې هغه د مکې باشندګان دي من هغه سوک دی یؤمنو چې هغه ایمان وروړي به په دې ابو بکر ایمان وروړي عمر ایمان وروړي علي عثمان ایمان وروړي وما یجحد بآیاتنا او انکار به نه کی د آیاتونو زمونږه الا الکافرون مگر کافرانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دغه د شان کمی نه دی ښه زمونږه کمی دی خو د رسول الله دا دو صفتونه کمی نو دا دغه کمالو یو دا دی چې هغه لیکل نشو کول لیکل نه کول او بل دا دی چې کتاب کتل دی نشو کولی زه چې لیکل نشم کولی دا زما کمی دی زه چې کتاب نشم ویلی دا زما کمی دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کمالو وی دا ولی پیغمبر علیه السلام ته الله لیکی نه دا خودلی ولی الله خپل پیغمبر ته د کتاب قتل ندی خودلی وایي که دا وی نو خلکو به دا ګمان کاوه چې دا پیغمبر د شپې بل کتاب چرته وګوري نو بیا مونږ ته بیانوي دا چرته د نورو خبرې ووري هغه ولیکي نو بیا مونږ ته بیانوي دا شکو نه تر څلوېښتو کالو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلې نه کولې خو چې کله سلويخ کاله پوره شو الله نبوت ورکنو مسلې نه وې داسې چینه شوې د دین چینه خلک اریان شو چې دا دومره علم د کم ځای نه راغی نو ما وی که کتاب چرته د وی یې لیکل کول نو خلکو به د بیګا کتاب کتلې دا مونږ استادان اوس کتاب وګوري ساری وای یا د شرطه د چان اوریدلې دي خو لیکلې دي نه لیکلو او نه کتاب کتلو همداسې وما كنت تتلو او نلستتا من قبله مخکې د دې قرآن مجید نه من کتاب یو کتاب ولا تخطه او نه تالیک یو کتاب بیمینک په خپل خلاص ولې کچرتا مخکې یو کتاب وي یا د مخکې لیکل کول نو بیا به دی کافر سوی دی چرته د چانه لیکلی دی یا چرته کتاب کتلی دی اذا لرتاب المبتلون په دقه وخت کې به شک کړی وي دی غلطو خلکو دی کافرو به شک کړی وي د پیغمبر په نبوت کې څنګه شک به کړی وي دوه قسمه دي مکی خلکو به هم دا شک کولی د عربو مشرکانو به دا شک کولی چې دا چېرته د بیګا کتاب کتلی دی دا چرته د د چانه خبر اورېدلې ده نو بیا یې لیکلې ده کاپې کې او د یهودو شک دا و چې یهودو به بیا دا وي چې زمونږ په تورات کې خو د آخرې زمانې د پیغمبر دا صفت دی چې آخرې زمانې پیغمبر به داسي چې نه به خط کوي او نه به کتاب وي نو که پیغمبر خط کولی او پیغمبر کتاب وینو یهودو به اعتراض کو چې دا خو د اخر زمانه د پیغمبر صفت څه دی چې نه به خط کوي او نه به کتاب وینو دا خو ختم کوي او کتاب هم هغه کوي لیکي ویو بل هو بلکې دا قرآن مجید آیات بینات دا دی آیاتونه واضحه ګوره دا د قرآن معجزه ده قرآن مجید یوازې دا نه دی چې دا مونږ ته پروت دی ښه اوس نور کتابونه هم دقه سیو خو زمون قرآن صرف دا نه دی بلکې زمون قرآن چې دی د خلکو په سینو کې پروت دی دا د د کمال دی د دې قرآن چې څنګه دلته دی نو داسې د خلکو په سینو کې هم دی لنډی کوتل غریزه علاقه ده تاسو وګورئ قرآن تاسو وشمارئ په شمار به ستړی شئ چې په لنډي کوتل کې څو نافذان دي په پیښور کې څومره حافظان دي دا یو د پاکستان حافظان دغه کې اریان بشي بل هو آیات بلکې دا قرآن مجید آیاتونه دي بینات واضحه فی صدور الذین او دا د پسینو د هغه خلکو کې اوتل علم چې هغوی ته ورکړی شوی دی علم وما یجحد بآیاتنا و انکار بونه کی د آیاتونو زمون الا الظالمون مگر ظالمان کافر د رسول الله په نبوت اعتراض وکړو وقالو او دې کافرو لولا انزل عليه ولې نه دی نازل شوی په دې پیغمبر آیات من ربه آیاتونه نخې نشانې د خپل ربنا کافرو به وی د مکه کافرو چې دی پیغمبر ته الله هغه معجزه ولې نه ورکوي چې کومه معجزه د حضرت موسی علیه السلام وه موسی علیه السلام څه وه عصوا امسه د خو یاده ده که نه هغه په کارو چې د دم وي د صالح علیه السلام معجزه څه وه اوښه چې د غره نه د لسو میاشتو اوښه راووته تیږې نه یا مثلا د عیسی علی السلام معجزه د عیسی علی السلام معجزه سوا د مور نه پیدا وړاند وړاند برګ چې دا په لاس راخ کرو بشو نو د سه معجزه الله ولې نه ور کوي قلت وتوا یو جواب دادی معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه معجزه د الله د طرف نه د خپل پیغمبر په لاس ښکارا کی دا اوس د الله د طرف نه دی موسی علی السلام ته هغه امسا ورکړه حضرت عیسی علی السلام ته دا ورکړي صالح علی السلام ته هغه ورکړه قلت وتوای انما الایات بشک دا نخ او نشانی چې دی عند الله دا پنيز د الله دی و انما انا او بشک از چې يم نذير مبين زيرون کې خکارم دویم جواب دا دی یروره تاسو امسا وایې اوخه وایې خدایم په خیر کې راشه قرآن مجید ته په سپویږې که نه دا قرآن مجید چې په فصاحت کې او په بلاغت کې لوی مقام ته رسېدلی دی او داسې قرآن ته الله دونه لوی مقام ورکړی دی چې انسان داسې جوړولی نشي چې یو پیغمبر په خوله باندې داسې قرآن جاری شي نو د دې نه لویه معجزه بله چېرته ده د پیغمبر اسلام په لاس کې به کاڼي اوس امسا ډېره لویه معجزه ده که کاڼي وړې وړې کنکرې وي پیغمبر اسلام په لاس کې وي وی به سبحان الله سبحان الله نه وی وی اوبو کې لاس کې خود تاسو ویلو د اوبو را خټ کېدې د ګروتونو نو بر خټ کېدل دا سونه لوی معجزه ده اولم یکفهم ایا کافی نه دی د دې خلکو د پاره ان انزلنا علیک الكتاب چې موږ را لېږلې دی پتا قرآن مجید یوتلا علیهم او دا لوستي کېږي په دې خلکو ان فی ذلک یقینا په دې کې دا قرآن مجید څه معمولي کتاب نه دی یقینا په دې کې لرحمتا یو لوی رحمت دی و ذکرا او په دې کې نصیحت دی خو قران مجید رحمت دار چا د پاره نه دی ښه یا قران مجید نصیحت دار چا د پاره نه دی دا د مؤمنانو د پاره دی لقوم یؤمنون د پاره دغه قوم چې هغه ایمان وروړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب خپل توفیق زمنګ سره شامل کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی رم نصیب وګرځي رب د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی د قران او د حدیث رب قدر او عزت زمون په زړه کې پیدا کی رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکې زمونږ بچو کورنو ته هم ورکې ربه د دې خیر او برکت مونږ له په قبر کې راکې ربه د دې خیر او برکت نه مونږ په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې ربه ته مونږ محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو د دې لوی قربانۍ اجر په دنیا او آخرت کې ورکړي سره زمونږ نه الله تعالی د دنیا کامیابي د آخرت کامیابي نصیب وګرځي ملګرو کورونو کې بیماران دي زنانه دي ماشومان بوډاګان دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاکې صحت عاجله کامله مستمره وته الله ورکړي وصلی الله تعالی علیه